چې دا رقیق دا نرم دي مثل الخمر شان دا شراب مولد دا خوند راړي قلیل لکه وای کثیر لکه په حدیث کار کې چې حدیث کار ته ورسیږي یو په یو په لوز کې یو په تعالی شکی چې یو دې اوس کله بیا بل اهم دې دا خبره زما ولا غونې یو باریکی خبره ته اشاره بیا حدود خمر فرق قران دی نو موږ چې کله حدیث کار ته ورسیږي بیا په حدیث کار کې قلیل دای څه لري یو تعالی تعالی شکی چې روي نشي په اړه اوس کې به کله دوه منټ کله وي خبر چې دوه منټ کې به کاش درې منټ وي کله وي څه شي مسله باندې خلاص مولز قلیله الى کثیره مطرب دا سړی مستی مستی په سړی کې راړي فلهذا دا درې خبرې ټول دلایل د دې دي چې دا حدیث کار ته ورسیږي دا سری حرام ناجایز ولهذا دی وجه لا یجتمع عليه الفساق فاسقان فاجران دا بازق کی صلحا نسکی نو معلومیږي دا حرام دی او بل لاله فيحرم شربه نو حرام کړ سو سکل د بازیک د فعل للفساد چې د پسې باغ باندې فساد لکه چې سړی نششي نو بیا خو د نشي په حالت کې الله دې عفو کوي پیسې نه لټولې که څوک مړ که څوک څه چلی وک پختنه پوي او دا چې په خپل نن مسکین او داس کې نور خلکو د پالم څه جوړ شي ویمله خطر کړی جو دفع عن الفساد دفع دفع كل فساد المتعلق شغا متعلق لا فساد به بشرب الالك بازق پوری بشرب العصير پوری واما نقيع الطمر وهو سكر جيت سكر وي لقيار التمر وهو سكر ده عصير العنب إذا اشتد وغلا وغلا ها نو د دې آیات محل علی چې خدای پاک په دې آیات کې بیان د اظهار د احساناتو کوي په بندگانو باندې چې ما په تاسو فلانه فلانه فلانه احسان کړی نو اوس رزق الحسن دې سره خدای بیان د احسان کوي نو معلومي کې سکرل هم څه ده احسان تاسو پښتو پیږي ولی ځکه ته چې په چا باندې احسان جوتلاوي احسان ورته یادې ګوره یو د ما ته د احسان یادول یو د الله نه جو د احسان یادول الله جوړو بندګانو باندې احسان یادې دې په نه چې زما مدد وکړي الله دې په یادې چې او بندګانو ما تاسو له احسان کړو تاسو خدای ما اومنه په خدای باندې درله فائدہ ده درله څه ده پیدا د کانی سمم ان بس ربک شدید نسمم یا د رسول نو الله جل جلاله ان دا سکر په موضوع احسان کې ذکر کړل او احسان په تیز باندې چاله ورکه اور باندې باندې کی ورېږي نو چې سکر حرام شي به خو بن سره به څنګه خلای پاک موږ باندې احسان وو خوش کو سره امتن بیان د احسان کړه خدای پاک علینا په موږ نه به پر سکر ذکر فر سکر غل او سکر ست نقیع تمام وهو دا امتنان بالمحرم قرام شوی بل لا تحقق نه صاحب ذکر احسان په دې سیز باندې چې هغه جایز وي چې سره هغه موږ ته حرام موږ یو ذره پیدا نه نصیب څه احسان پکې راځي خوش مثلا ولا موږ د پاره د لاله اجماع او صحابه صحابه کرام اجماع ده په دې باندې تحریم د سکر نه وي ما تمر دا حرام دي ويدل عليه ما روينا او پریوان دلیل کې هغه چې موږ دلت کې هغه او يدل ذات کې عليه په حرمت د سکر باندې ما هغه حدیث روينا چې موږ روایت کوو د حدیث من قول مخکې غاریس نو چې مخکې تیر سره خمر من هاتین ها سجدتين وقد بين المعنى من قبله ولا حرام ده وقد بين من بيان هغه معنا د خمر هغه موجود ده لکه په نقيع تمر کې د خمر څو معنا وي دي درې خمر رقيق دي هم رقيق خمر مولز دي دا نقيع زبر زبي هم څه دي مولز دي خمر لکه ها مطرب دي دي هم څه دي مطرب دي فلهذا حکم د خمر او ترانه قص حرمت حدیث کار تر دي وي به تر په هم ویک نه پی څنګه خو دوی خره الا ان حرمت هذه الاشربه حرمت دې شربتونو دون حرمت الخمر دا له شراب له حرمت څخه کوم د کم دی دغه هغه حرمت لعینه ده دې حرمت الکه فاصله اجتهاد سره نصول ثلاثه قران قطعي ده کار چې هغه قياس د قران ته وسه قطعي کدا و لس په نام درکو او طالب یې کله راکې کوم نام باندې لس په دې مول جبه وځي دا ډیر شي ها شابه شي بل وجه ور له څه پدې پر ګټل نه پنځه دی وګټل بیا د نه بل وجه بل وجه دا چې دا قیاس کې دا فل دا خبر نه چې دا تعلق دا صحیح ده ځکه مجتهد اوس ته اصل قد يختقدها ويسي خوش ځکه دا ځینې نه ایا دا سالم خبرو که خبرو چې قیاس دا مثبت نه بلکې سره مظهر ده خیر په اظهار باندې په اظهار یقیني بیا خصيص نه تقریبا وخت یې پیږي لا لا دې زم ختم شو لره اذا جاء الاستدلال فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال حکمت ختم چته وړي شي په لانه خا ودونه به ولا يجب الحد بشربها نه واجبېږي حد شرب الخمر په څکلو د دې درو اقسامو نه شرابو حتی تر هغه وخته پورې یسکره چې نشه شي چې نشه شي بیا به حد ورکول شي فیجب واجب د حد بشرب قطره من الخمر ونجاستها خفيفه د درو اقسام د شراب نجاست دا خفيف ده او د خمر نجاست غليظ في روايه وغليظ في اخرى قال ونجاست الخمر غلیظه نجاست الشراب دا غلیظ ده په شان ده وړو د غټو بولو روایتا واحده په یو روایت کې ويجوز بيعها جائز ده خرطول د درو اقسام له شراب بخلاف الخمر لان بيعها بيعه باطل بيعها باطل ويزمن متلفها ضامن د ضایع کوونکو درې اقسام له شراب د عصير د نقيع التمر د نقيع الزبيب عند ابي حنيفه بخلاف الخمر لا يزمن متلفها تصل تيرشو خلافا لهما فيهما امام ابو حنيفه امام ابو يوسف امام محمد رحمه الله فرمي چې نه لري لکه څنګه د خمر بیان روانه د دې درې اقسام بیان هم سره ناروا لکه څنګه لکه چې ضامن متلف متلف ضامن نه ده د خمر په ځای کولو کې هم د قشان ته دوه اقسام په ځای کولو کې هم ضامن نه ولی امام سوای ولی لکه به جایز ده ځکه دا مال متقوم ده دا درې اقسام د شراب ولی لکه دا متلف ځای کون کې ضامن نه په ځای کولو سره ځکه دا مال متقوم ده زمانه په مال متقومي او بیا هم د مال متقوم جایز ده ٹھیک شو ولی دا اثبات دا اشربه و ثلاثه دا په اشتها شوی دا زنی ده څه سموله او خمر ولکه اثبات تحرمت په کتاب الله شوی دا قطعی ده دا غل سره مال نه متقبم غیر ان عنده مګه دور خو په دې امام صاحب باندې چې کله چا دا انواع ثلاثه شراب ضایع کړل نو په دې مطلب باندې زمان له خو زمان بالمثل له زمان بالقیمت ته زمان بالمثل له زمان بالقیمت ته تجب قیمتها لا مثلها نه لکه مثل الا ما عرف لك څنګه دا خبره مخکې چې کومه معلومه څه ځکه مسلمان ممنوع ده من التصرف في الحرام فلا يكون مامورا باعطاء المثل تاسو شي کتلی ده ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه او په یو د رجوع ول شراب نه فائدہ نه اخلي لانها محرمه الک خرڅولې فائدہ ده کنه نه فائدہ او چې څوک ځای کې زمان پر ځای کې اون کله یو فائدہ ده کنه او دلته وایي چې الک په وجه رجوع فائدہ نه جائز نه فتوا امام محمد په مذهب ده رحمه الله یا هیڅ قسمه فائدہ ولا خپل دی یو قسم شراب نه هم جائز ٹھیک سمولا وانا ابي يوسف رحمه الله امام ابي يوسف رحمه الله دلیل روایت راغلی ده شان نو يجوز بيعها یو روایت دا چې به جایز ده د اشربه او ثلاثه اگر که مشهور روایت دا چې لا يبيع لا يجوز بيعه اذا كان ذاهب بالطبخه چې کله هغه تللې په پخېدلو باندې اکثر من نصفي اکثر من نصفي نیم ختم او د نیم نه لږ زیات الکه په شیدل باندې ختم شوی کم پاتې دون سلسین اکثر د نصف نه کم د سنه د نصف نه ور زیات خو د سلسین لکه د سلسله پکې پورا نه وي تاسو سلسله د سپیسور راځي دا پورا او دا دي دي خو دومره لکه شراب ختم شوی او دا یو سوس مکمل او د دې دوم سوس سوس درېمه حصہ لکوي پاتې وشه مسله بس وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من الاشر فلا باس به جامع صغير کې ما سوى له غسلور اقسام له کوم شربتونه دي او کې باک نشته قالوا فقواي هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يجوز غيره دا جواب او دا حکم چې دا عام کړل چې باقي کوم شراب دي هغه د شاتو نه جوړ شي هغه د اوربشو نه جوړ شي هغه د غنمو نه جوړ شي که د عسل نه جوړ شي چا نه چې جوړ شي هغه حلال نو فقهاوی هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره وهو نص دا خو بیا عبارت نسته په دې کې علا ان ما شراب یې تغذی چې جوړ شي من الحين ته د غنم او شهید او ربشن او عسل د شراب د سبل علی دا شهد وزرع جوار دا خو بیا حلال شي عند ابي حنيفه رحمه الله ولا يحد شاربه عنده وان سكر منه او بیا خلاله چې ولا یقو طلاق سکران منه چې چا لکه شو هغه شراب د جوارو د اوربشو د غنمو د فلان او د فلان وڅکل ولی به منځ ته نایم سړی ویني د خوب کې خبرې کوي ها طالب کړه د جمعرات په شپه باندې کورته واپس غریب جمعې په شپه راغی جمعې سره نه غلا بل څه ځای هفته پښته کمره کې پروت خفله خوب کې وای خدای ته به لغر کې سور غل ملکه ته په ما طلاق ما اے خوب کې لګیا طلاق واکې نه دا واکې سره په مجلت النائم په مجلت النائم باندې ولی ځکه دا شراب دغه شراب چې د اوربشو د وریزو د اوربشو نه د نیم اصلونه او د غنمو نه جوړ شي دا شراب حلال دي دا د څه لکه حلال شربت سره اوس کې او بد اثر پیوږي حلال شربت اوس کې روح افزان اوس کله بد اثر در باندې وکړي یو خصولې ته دا لکه نشه لکه نه نشه داسې او قانون دا چې کوم لکه نشه په افات سماوي باندې راشي دا غیر نشه را باسو خجل طلاق او طلاق نافذ نه ده طلاق نه واقع کیږي دا خو حلال څه کنه چې حلال شلو نو حلال څه یو کوله لکه مې دې کې راغله کوي وکړي که طالب ډېر مړی وو طالب حلوا ډېر خړلې و نه شي خراب ډاکټر ته یې یو ګولې خو کړ کړ چې نست خشي وې ډاکټر صاحب چې یو ګولې ځای خو حلوا به خړلې و ګول اگر تماته چې بلیټ راکې خو بیا خو یو ګولې حلوا خړلې دې ځای لکوي تاسو ته ومن ذهب عقله بالبنج د چا عقل لاله په بنګو باندې بنج افیون پودر نور څه ورته وایي چرس ما تقدیر ګډیرم څه کولی دی ګمان کوم د سوار مو دا و نه سوار مې دا ویل کوا د سوار خو لکه ډیر خطرناک زمونږ طالبانو برندې ور ټول د نسوارو نه ډکی دونه بد ښکاریږي خدای دې پاره دا نسوار دې مکه وي د بابلو زم مدرسه کې ګرځیدم ټول مدرسې مدرسې د اربرندې دي مردار نسوار نه دکی دا مردار خور شي بلا سره سي عزت من شوی لکه په جبت ومن ومن ذاب عقل بالبنج ولا بني الرماق رماق الک خريل وای خريل الک شری اوس کړي الک خیر نشي کې څه بلای وعن محمد انه حرام امام محمد بن فرمایله حرام دي ټول ټول حرام دي عشرت ایام چې لس ورځو ته ورسیږي لس ورځو ته ورسیږي څه مطلب جوش هم پکې راشي اشتداد هم پکې راشي ولا يفسدو خواګوي ترخ الکه ترش نشي سوي خواګوي ها ترش نشي نو اني فاني اكرهه زي بیا بد کړه هغه د اوربس والي هغه د جوار والي هغه نقي او تمر وي تر نقي او زبيبي کعسير المسبوخ وي کوم یو چی ثم رجع بیا رجوع کړ له قول ابي حنيفه امام ابو حنيفه له قول ته رجوع کړو فنبي ذو تمر او زبيب کی ذات طبق ادنا طبق تم يحل سور ویله الکه اگر که حدیث کو تر رسیږي هم وقوله قول امام ابي يوسف الاول مثل قول محمد د امام محمد رحم الله په قال كل مسكر حرام چار مسكر سره حرام ده که هر اسکار ته تر رسولې کې نه رسولې ده سره حرام الا انه امام ابو يوسف تحرر بهذا الشرط دا شرط پکې تنها راويسته ده چې لا سره جوار باندې تیری شي اشتدال او غلیان پکې راشي او ترش نشي څه ویل کوي خواږه نه زیات بد ګڼم خپل پی او که بیا ترش شوی حموزت پکې راغلی بیا دا لکه خپل خبرت کې پکې پاتې نه ده به کو اوس کوم فرق نه کوي دین معلومي بیا سرکه جوړه دا خصوص کس ولا جزاكم الله وجه وجد قول وجد شرط قول الامام ابو يوسف دا وجه سره هغه دا ان بقاء هذه المده فاتي كدل پدی لس ورځو کې من غير اي احمزه دلاله قوته وشدته دا دليل د قوت ته دوله د شدت ته دوله اه فكان آية حرمته معلوم چې شدت هم پکې راغی غلیان هم پکې راغی او تر څو نه بلکې سره خو اگر نو معلومیږي شراب و دا بل څه شي وفيما يحرم السكر منه على ما نصف ان شاء الله او کوم چې هغه شراب دي چې هغه انداز د نشي حرام ده د امام ابو حنیفه په مذهب او انداز د نشي نه کم هغه حرام نه دغه بیان وي د لراشي وابو يوسف رجع الى قول ابي حنيفه امام ابي يوسف رحمه الله رجوع كان قول امام صبله فلم ي... فلم يحرم كل مسكر هغه هر مسكر حرام نه بولی البته هغه مسکر حرام بولی چې حادثه ته ورسیږي اسکار نو امام محمد شکر بالقوه بالفعل دواله معتبري په حرمت کې وایا شکر ها بالقوه هکذا بالفعل دواله معتبري او امام ابو حنیفه الک وایا هغه مسکر اسکار شکر بالفعل پکې معتبري حرام وي چې بالفعل شکر نه پکې راغلي بالقوه شکر پکې هغه حرام نه وي فوق اسنه او کوفي وال خلاص ورجعنا هذا الشرط او امام ابو يوسف ته شرط ته رجوع کړي چې هر مسکر الک الى حرام نه ده وقال في المختار شرط الله يسد بعد عشرة ايام چې فاسد نشي خواږه پاتې ځکه هغه د قول امام محمد رحمه الله قول سره مناسب هغه کې شرط لګولو وقال في المختصر ونبيذ التمر والزبيب من غیر لحو خدا دا چې تا یقین چې دا انداز ما نه شکی نه خو د دې لپاره نه چې څه مست سم ترک راشي مستی من غیر لحن ولا فرض بل يشبه لتقويه البدن ته اوس چې بدن مې تشي قوي شي فهذا ان ابي حنيفه ابو يوسف اخا اه وابو يوسف محمد والشافعي خا من غير لهو ولا ترب بل يشرب لتقويه البدن وهذا إن أبي حنيفة أبو يوسف دام مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف رحمهم الله وعند محمد الشافعي حرام قليله وكثيره ايش له ها والكلام فيه كالكلام في في مثلث العنبي كشخ خامي خام یو بل کوایا د انګورانو دي جوش دی ولا ورک ورک ورک ورک چې دوه حصے پاتې شل ایوه حصہ نه دوه حصے لکه ختم شي ایوه حصہ نو دوه سل تلال او یو سل سپاجه ته مصلت بیا مصلت نبی وای پرې کې اختلاف امام صحیح جایز ده او امام محمد امام شافعی حرام ده خو فتوا چا په مذهب ده امام محمد په دې زمانه کې به کولې امام محمد رحم الله هر قسم شراب ناروا دي اوس ورته مالټه وایي مالټه په کې څه وایي هم مالټه اوس کله مرند ورته وایي مرند عمر ابا خدای دې تا مټ کې ورته دا تاسو نور څه غلط خبره وکړل مله نه نور مالته ورته وای دا چرچال کوله دا هغه ما یې خړې تاوین والکلام فی کل کلام فی المصلی یا نبی ونفسه ان شاء الله تعالی وصلی الله تعالی علی سیدنا